الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل اتم کال د هجرتو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه هغه لاړ اسلامی ملک شو ورپسې بیا د اختر نه پس دا هنین او طائف او حوازن قبیله بنو ثقیب دا ټول علاقې فتح شوې دا اسلامی ملک شو تقریبا چې څومره عرب قبایلو تقریبا تقریبا بغیر د یو څو قبایلو نه دا ټول مسلمانان شو چې مسلمانان شو دلته په کافرو باندې روب راغی چې د آخر زمانه پیغمبر خو تر اوسه پورې عربو سره نښتې و او د هغوی نه راخلاص شو نو زمونږ خیر نشته موږ پسې راځي نو د روم باچا نه دی د روم هغه څه سازش مازش جوړ که بعضې د عربو قبایل هم ځان سره یو ځای کړه او څه څلوېښت زره فوج یې راواغشت او دا د شام سرحد نه دی مخکې دا شام علاقه د دوی سره وه د شام په سرحد باندې د تبوک سره یې څلوېښت زره فوج واچو او په دې نیت یې واچو چې په مدینه منوره باندې نعوذ بالله موږ حمله کوو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو اوس دا نهم کال دی نو پیغمبر اسلام وی چې دا راځي او په منګه حمله کوي او دلته جنگ راوړي په کارو چې منګه مخې له ورشو نو رسول الله صلی الله وسلم ښکاره اعلان وکړ چې دقسې د تبوک کې تبوک ته د رومیانو سره جهاد دی او ځانونه تیار کې خو دا موقع داسې موقع وه وایي چې سخته ګرمي وه بل دشمن بې اندازې ډېرو بله دا دی چې عجیبه کار دا و چې لوی امتحان و چې په مدینه منوره کې باغونه پاخه شوي وو او مدی مدینه خلکو به ارس کول خو چې کله به باغونه پاخه شو کنه نو زمیدار چې فصل پوخ شي بیا خوځینه دا سخت وخت والله د دوی امتحان کوي چې کله اعلان وشو چې ځانونه تیار کې جنگ ته جهاد ته نو دا یو څو پاټې شو د مدینې خلک یو هغه مخلص خلک دیندار خلک صرف د رسول الله په وینا باندې دوی تیاری وکړه ځنې خلک داسې وو چې اول کې خو پکې لږ تردد راغی هغه دغه لیکن بیا لاړل او د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای شو دا خبره به درسته راشي ابوذر هم په دې کې و یو هغه خلک و چې اول کې لږ تردد وکړو بیا لاړل درېیمه ډله هغه وه چې خالص صرف او صرف د سسوالي د وجې نه هغوی له نړل خالص د سسوالي نه مؤمنان مو مخلص مو هر څو خو سستی راواغېشتل او د سستی د وجې نه دوی له نړل جهاد ته یو دا ډله وه یو ډله دا وه چې هغه خالص منافقانو تر اوسه پورې خپل منافقت پټاو چالاکي کوله خو چې کله دا اعلان د جهاد وشو نو بیا دوی طاقت ونه لر او هغه منافقت یې پټ نه ښکاره شو چې هغوی لانړل او بل هغه جماعت و امیدګله چې د منافقانو جماعت و د رسول الله سره لاړل خو په نیت د دغه لاړل د سیړي د جاسوسۍ چې موږ د پیغمبر علیه السلام جاسوسي وکړو د خپلو منافقانو ته د خبرې راورسوو نو الله تعالی د هغې بیان کوي بیا هغه تقریبا څه د دېرشو زرو نه زیات یو اسلامي فوج تیار شو څه یو عجیبه غوندې ماحول او ډېر جوش باندې او په ډېر شوق باندې دا خلک روان شو چې کله د روم باچا ته خبر ورسېد چې دغسې مجاهد د پسې را روان دي د دېرشو زرو نه بره خلک دي په هغه باندې الله روب راوسته او لاړل وتښتېدل پیغمبر علیه السلام بیا تبوک ته لاړ څو ورځې هلته ایثارو او د هغې نه پس بیا راغی الله هغه واقع بیانوي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو مالکم سدی تاسو له دا څه د باندې وشو فی سبیل الله د الله په لار کې د الله په لار کې جهاد ته اوزه پیغمبر د ته وایي چې اوزه نو تاسو بیا د ځمکې پورې نښتي او د پاسېدو نه یې دا د مسلمانانو دغه نه دی مسلمانانو خو فورا ځان تیار کو دا خو هغه منافقانو نو اساقلتم تاسو ځانونه درانه کوي الی الارض زمکه ته بس زمکه په لوزان درانه کې او بیا پاسېږي نه استاقلتم تاسو ځانونه درانه کوي الی الارض زمکه ته زما خیال دی د جنت نعمتونه خوښ نه دي صرف د دې دنیا په دې دغه باندې نعمتونو باندې رضا یې اردویتم ایا تاسو رضا یې بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا من الاخرت په بدل د آخرت کې د آخرت په بدل کې تاسو د دنیا په دې زندګۍ باندې خوشحاله چې بس دا دنیا زمونږ زندگی او مړه نشو خدای په خیر کې فما متاع الحیات الدنیا نه دی سامان د ژوند د دنیا دا مال باغونه ارس فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لږ د آخرت په مقابله کې د دنیا دا شینا لږم دی او فانی هم دی آخرت هغه ډیر هم دی او همیشم دی الا تنفرو په دې شرط کچره تاسو نوځئ الا تنفرو کشر تاسو نوزه د الله په لار کې نو يعذبکم الله به عذاب درکي تاسو له عذابا علیما عذاب درناک دا یو که د پیغمبر خبره مو نه منله او جهاد فی سبیل الله ته ونه وته الله به درته عذاب علیم درکي او الله به تاسو لري کی ویستمدل او الله به ستاسو په بدل کې راولي قوما یو قوم غیرکم بغیر ستاسو نه الله به نور قوم راولي د پیغمبر ملګری به کی لکه دا عجم چې رالی لو د پیغمبر ملګری شو دا د سلمانی فارسی ډله رالی او د پیغمبر ملګری شو ولا تدروه تاسو به ضرر نه رسوي الله ته شیئا داسې شي والله علی کل شیء قدیر الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی الا تنصروه کچرې تاسو امداد نه کوئ د دې پیغمبر نو مې کوئ ستاسو امداد ته ضرورت نشته ولی فقد نصره الله یقینا امداد کړی دی الله د دې پیغمبر فقد نصره الله یقینا امداد وکړو د دې پیغمبر الله کله امداد وکړو هغه وخت کې چې د مکې خلکو دې مجبوره کو او هجرت باندې را روان شو او په غار ثور کې اس اخرجه الذین په هغه وخت کې چې راوویسته ده له هغه خلکو اس اخرجه الذین په هغه وخت کې چې راوویسته دی پیغمبر له هغې خلکو کفرو چې هغه کافرانو کافرانو ورته دا مشوره کړې وه که نه چې دا قتلو د شپې نو پیغمبر اسلام مجبور شو په دې باندې چې دې د کوره روزي نو چې راوته نو ځان سره ابو بکر صدیق هم را روان کو نو داسې راتلل راتلل دې سه داسې غار سور دې سر ترې داسې تقریبا داسې دی د مکې مکرمې نه د دې پلو علاقه چې ده دې ته مسفله وایي په دې مسفله کې نو آیا دا دی او که نه دی خو هلته اوس یو روډ هم دی هغه روډ ته دغه وایي شارې هجرت داسې روډ تللی دی هغې ته غاټ روډ د شار ابراهیم وی داسې یو تلی دی د حاجي صاحب هوټل هم په هغه لاري اکثر شار هجرت باندې فقد نصره الله یقینا امداد کړی دی الله کله از اخرجه الذین په هغه وخت کې چې وویسته دله د مکې نه هغې خلکو کفرو چې کافرانو تاسو به وایې چې د کافرو مقابله وه او پیغمبر علیه السلام د خلکو مجبور کروت نو د سره څومره لښکرې وې وایي لښکرې نه وې دوه کسه یو پیغمبر یو ابوبکر صدیق ثانی اثنین په داسې حال کې چې دی دویم د دوو دوه شي که نه دوه کسان نو په دوو کې هر یو کس دویمي دا دوه دي یو دوه دا دویم شو یو دا دویم شو نو دوه کسانو یو ابو بکر صدیق یو رسول پاکو سان سان یسنین په داسې حال کې چې دی دویم د دوو از هما فی الغار په هغه وخت کې چې دا دواړه په غار کې وو ما وی راتلل راتلل راتلل نو دلته بیا دا غر, غر دی جبل ثور وته وایي نو دا جبل ثور کې بیا ما وی دوی د شپې څنګه تللی دي نو دی کې به داسې زی زی زی داسې پروت غوندې غر دی نو څه ډېر لرې مزل به کې لرې داسې چې لاندې ورته ودرېږې نو خلک وایي هغه غار ثور دی ډېر لري نو په دې کې تللی دی تللی دی اوس لارې جوړې دي هم د سړي ګورې خوله وځي ته نو هم د شپې تللی دی از هما فی الغار په هغه وخت کې چې دا دواړه ملګري په غار کې وو ابوبکر صدیق او رسول پاک ابوبکر صدیق سخت غم کو چې ربه که کافر رالل او پیغمبر علیه صلات و سلام خدای دې نه کې څه تکلیف یې ته ورسو خو دا امت تباه شو اذ یقول لصاحبه هغه وخت کې چې پیغمبر علیه السلام وی لصاحبه خپل ملګري ته په هغه وخت کې چې وی پیغمبر علیه السلام لصاحبه خپل ملګری ابوبکر صدیق ته څه ورته وایي هغه ډیر غمجن ورته وایي لا تحزن خفګان مه کوه لا تحزن غم مه کوه غم دلته ځنې ډله ده په ابوبکر صدیق اعتراض کوي چې سر ابو بکر صدیق سخت ډر پوکو پیغمبر علیه صلات وسلام ته غټه مسله جوړه کړې وه یو په خپل هغه ته دا دغه غمو چې هجرت یې وکړو وړاندې دغه دی چې سبا کیږي دلته ابوبکر صدیق یری اغشتی دی هغه ته هم تسلي ورکوي چې خفغم مه کوه او خفګان مه کوه دی وی ابوبکر صدیق سخت ډرپوکو زمون علما وی تاسو د قرآن مجید دی ټکی ته وګورئ خدایم په خیر کې پاس ګورئ لاندې نه ګورئ پیغمبر خپل مرګری ته وی لا تحزن دسې ورته نه وی لا تخف مه یریږه که هغه یریده ورته به یې داسې وی لا تخف حزن دې ته وایي چې تا سره قیمتي شی وي او د دې قیمتي شي په ضایع کېدو باندې ته دغه کیږي خفګان کې او یریږي دې ته وایي ابوبکر صدیق ته په خپله څه خفګان ولې دوی ته کافرو څه وي د کافرو د سره څه کارو د سره پیغمبر علیه السلام او پیغمبر علیه السلام او ډېر لوی قیمتي و په ده باندې یریده چې خدایه ده ته څه دغه ونه رسي تکلیف ونه رسي که ده ته تکلیف ورسې ټول امت به دغه شي تباه شي نو لا تحزن ته خفګان مه کوه ان الله یقینا الله په نصرت او په امداد کې معنا زمونږ سره دی فانزل الله سکینته الله راولیږه خپل اطمینان او آرام علیه په دې پیغمبر و ایده او الله مضبوط که دا خپل پیغمبر بجنود په لخکر د ملیکو لخکر الله راولیږ لم تروها چې تاسو نو لیدلی هغه دا د دې غار نه چاپیره شو دا ډیره لویه واقع ده بخاري کې به درته راشي انشاءالله دلته یې سله وایو هلته به بس درته راشي دا غار ثور چې تاسو ورشئ اوس خو ورته د خلکو لاره جوړه کړې ده خو چې تاسو په لاره چې جوړه کړې ده نو خلک په دې ګس پلوځي داسې لاړ شي داسې لاړ شي نو د هغه طرف نه ورته راتاو شي ښه لاره ده ورته دغه خو دا چې تاسو په دې نه ځئ ښي طرف ته داسې تاو شئ داسې نو دې کې هغه زړه لاره ده پاس به ورته ودرېږي او دا پښې به لاندې کې لکه کوی ته چې ټوپکی داسې به ښکته شي نو دا دغه و په دغه چې ودرېږې پاس او لاندې تش خپو ته وګورې نو چې لاندې پکې سي ټول ښکاري چې دې کې ګورو سهار شو دا کافران خواره شو چې خواره شو دې غار سور ته هم رالل چې رالل په دې غار سور دې خوله کې ولاړ دي ابو بکر صدیق رسول پاک ته وایي چې دې بدعملو خو که دې خپو ته وکتل حضرت مونږ ویني پیغمبر اسلام ورته وی الله ملایکې رالیږلي دي موږ ته به نه دغه کوي دوی لاندې نه شو کتې چې اراده به یې وکړه چې موږ لاندې وګورو د ملایکو به له مخه دی بل پلو وګرځوو درې شپې رسول الله دلته و واقع د هجرت په تاسو ته راشي بخاري کې او د هغې نه پس بیا پیغمبر اسلام روان شو په سفر دا د څلورو ملګرو سفرو یو رسول پاک یو ابوبکر یو د ابوبکر صدیق غلامو هغه خدمتګارو یو رهبرو چې هغه ته د لارې معلومې وي دا د څلورو کسانو قافله روانه شوه وجعل کلمت الذین او الله وګرځوله خبره د هغې خلکو کفرو چې هغه کافرانو هغه د شرک خبرې او د توحید د مخالفت خبرې الله وګرځولې السفلا لاندې ناکامیابه وکلمت الله او خبره د الله د دین او د توحید هی العلیا هغه د پاسه ده والله عزیز الله غالب دی په خپل حکومت کې حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې بیا مسله د جهاد انفرو اوسه د الله په لار کې جهاد ته اوسه خفافن سپک وسقالا درانه د الله په لار کې اوسه جهاد ته خفافن سپک وسقالا درانه سپک درانه څوک د دې دا معنی کوي روغ او بیمار دغه شي که نه روغ بني ادم تاسو پاسوی نو سپکي بیمار چې پاسوی نو هغه اړمونه غواړي مطلب دا د خپلو بیمارو ته مه ګورئ چې څومره وس کیږي یو خو چې مجبوري شي هغه بېله ده اوسئ د الله په لار کې جهاد ته خفافا سپک چې روغ یې وسقالا درانه بیماران یې یا سپک درانه نوجوانان او بوډاګان نوجوان ګورې سپکي ښه میدان کې یو نوجوان کېنه و یو بوډا کېنه وه ورته وی پاسې نوجوان داسې شي نیغ ټوپ کي بوډا چې دی نو کله ځان ته لاسونه اړم کي کله بل څه وکړي نو سپکه او درانه ځوانان او بوډاګان اوسه د الله لار کې جهاد دپاره وجاهدو یا خفافا ثقالا دا مطلب دی سپک درانه وسله دا مه وایه غټه وسله را سره نشته چې نن د سره ټوپک ولکه د ټوپک نه غټه وسله نشته ځای که هو پکار شي خفافا چې سپک یې یعنې وسله هم وړی وثقالا درانه یې غټه وسله د سره وجاهدو او تاسو جهاد وکئ باموالکم په خپلو مالونو دا مالونه هم ولګوئ و انفسکم او په خپلو ځانونو فی سبیل الله په لار د الله کې ذالکم دا جهاد چې دی خیر لکم دا ډېر ښه دی ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا له دعوت ورکو چې دعوت یې ورکو کم مخلص خلق چې نو هغوی وی آمنا وسلمنا حضرت په سر سترګو فورا ځان تیار کو لیکن منافقان هغوی آغا او دغا آغا او دغا خدای په خیر کې که چېرې د مال خبره وه چې راشه پلانی ځای کې مال دی او نږدې دی نو د هر یو به منډې والي استاد صاحب به وي نن په دې علاقه کې د نیکانو خلکو دا درسونه او درس جوړ کړي دي خلکو ته سوالونه هم کوي او مینتونه هم کوي دا الله لوی امتحان دی لیکن الا ماشاءالله خاص خلک دی په دې علاقو کې چې راځي که دې خلکو ته وایې چې راشه د سرې جومات کې یو یو توړه دغه میلاویږي اوړه تاسې بیا ګورئ خفه کېږې ما خفه کېږې ما سره خپلو کې دغه یو یقین وکړه چې ښځې هم راشي ښځې زمونږ یو ملګری دی دغه مخکې دا حکومت که دا وړه به ورکوله تیره روژه معافي دې الله وکړي وایي چې یو ځای ته هم لاره یوړله چې ښځو رانه وتښتوله نو دا دغه دی که چېرې دا تاسو ته چې پیغمبر دا د کوم شي دعوت درکوي او دا د دنیا خبره وي او لږه مظلم پکې نه وي نو بیا به هر یو د بل نه مخکې وي لو کان عرضا کچروی دا خبره چې دا تاسو ته پیغمبر دعوت درکوي عرضا دا سامان وي د دنیا او قریبا لرې نه وي نږدې وي مزلم لږ کم وي و سفرا قاصدا او سفر درمیانه وي نو لتبعوکا دې منافقانو به ستا تابعداري کړې وي ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن لرې و په دوی باندې مزل بیا خیر جنگ رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تبوک نه راواپس شو چې راواپس شو الله ورته مخکې خبر ورکوي چې ته مدینې ته لاړ شي که نه نو دا پاتې منافقان نه دي دا به راځي او تا ته به قسمونه کوي صیب زما دا کار وکنی تلمه او صیب زما دا کار وکنی تلمه وسیحلفون او زر دی چې قسمونه به وکړي دا منافقان بالله په الله چې حضرت زمونږ وسنو لوستطعنا که زمونږ طاقت وي د وتلو لخرجنا معکم نو خامخا مونږ به وتلی وي تاسو سره هلکه پاتې شوی دا یو ګونه